بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف تهل الحائز والنفساء دا کتاب الحج شروع دی او په کتاب الحج کې دا حدیث نمبر 1556 باب نمبر 31 په دې باب کې دا خبره ذکر کوي چې یو حایزه زنانه یا یو زنانه غ په نفاس کې دا ماشوم شوه دی او دا غینه بعد چې د تکمه بیماری راشي نو دا به احرام څنګه تړي نو په دې باب کې دا ذکر کوي چې احرام سوا د طواف نه احرام د دې سيزونو سره منافات نه لري په حالت د حیز کې یو زنانا هغه احرام چولی شي که یو زنانا هغه په نفاس کې ده ناغه پدې کې احرام چولی شي صرف دوره ده چې د احرام د ایخو صرف هغه تلبیه ده او نیت ته او د زنانو د پاره خو د احرام صادری و وغیره هم نشته بلکې او مغه خپل جامع داغي احرام دی صرف نیت او تلبیه ده د میقات نه د میقات نه مخکي نو څنګه چې په دې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ویلي زکاغه پاک نشوا نو ته ویلې سر دې اوس پړه غمنځي کا تیل میل پکې ولګوا او دلته هو غ روایت نشته خو په حدیث د ابو داود کې راځي نبی علیہ السلام ته فرمایل چې اولامبا په دې حال کې غسل مکا اگر چې دا غسل څه فائدہ من نه دی یعنی پای پاکیږي نه خو مقصد دا دی چې صرف هغه د احرام د احترام د پاره که یو بنده غسل کول غواړي غسل دی مو کی او دا غي نه بعد تلبیه دی وی نو د حج سوره احکام چې دی هغه ټول منا مزدلفه عرفات پای کې کې دی شي پای کې کولې شي صرف دور ادا چې د بیت الله کې با طواف لکې چې دا پاک شي چې دا پاک شي د سو وجنا په دی باندې یو خدا چې قران وای لا تقربوا الصلاه نو پای کې یو معنا منګه دا کو چې د صلات نه مراد هغه مواضع الصلات دي یعنی د منځونو ځایونه دي جمعات ته نو پاغه ځکه خو صرف یو سړی چې هغه جنوب وی او داغه په جمعات باندې هغه تیریدلی صرف هغه له هغه استثناء کړي د چې الا عابر سبیل نور یو سړی که هغه په حالت د جنابت کې دی یا یو زنانه حایزه ده یا نفاس کې ده نو قران وایي چې د مونږ زینو ته بنه نږدې کیږي ځکه چې دا په حالت د طهارت کې نه ده بل دا چې طواف د احناف په نسبانی د دې لپاره طهارت دا واجب دی، ضرور به یو سړی ځان او د جمهور په نیز باندې دا فرض دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه وی چې نه سنت ته یو سړی که طهارت یعنی او دس کی او پاک وی نو د د طواف د پاره طهارت په پا پاکوالی کې د کدا سنت ته خو نور او تا فرض او واجب وی نو ددې وجې نه زنانه هغه طواف هغه نشي کولی حایزه او د نفاس والا باب کیف تحل الحائز والنفساء خ احرام به حایزه تحل مراد هغه احرام تړل حایزه او نفسا د نفاس والا خزا دی به احرام څنګه تړي په دې روایتو کې بار بار دا د اهل لا یحلو د الفاظ راځي نو امام بخاری د دې لغوي وضاحت کوي منګ چې قران کې وما اوهل لغیر الله به د دې لفظ وضاحت کو نو منګه په غزه کې نو دې ته براعت الاستهلال وي نو کوم مضمون چې هغه بالکل په آغاز کې راتونکي مضمون ته په لندو الفاظو کې اشاره وکي نو په بلاغت کې دیتا براعت الاستهلال دا بیا یو اصطلاح مقرره شوه نو امام بخاری دلته د احل یحل د دې لفظ هغه لغوي وضاحت کوي او خکم خلق چې د وما اوهل به لغیر الله دا غي معنا کوي وما ذبح نو غي اصل کې د لغت نه واقف نه دي هغه چې کوم خلک معنا کوي نو هغوی صرف د دې یو مصداق ذکر کړی دی مصداق یې ذکر کړی دی چې د غیر الله په نوم باندې یو نظر هغه ومنل شي نو د دې یو مصداق د بابا په نوم باندې یا د غیر الله په نوم باندې ذبح کول دا یو مصداق دی دا نه چی دا د وما اهل معنا ده خ اهل معنا صدا تکلم به خبرې کول نو دا یعنی احلال اصل کې خبرې کول او توي او بیا په کوم خبرو کې چې आवाज هغه اوچت کړي شي واستهللنا لکه تلبیه کې دارنګ اهل تکلم به کی هم یو سړی چې خبرې کوي نو اصل کې د د پړه کې چې کومې خبرې پرتی نو دام ظاهري راخکاره کوي دارنګ عرب وی استحل المطر باران راخکاره ش سمانا یعنی خرج من الصحاب کله چې د باران وریدل شروع شي یعنی د وریزونه د باران دا راخکاره شو داتی یعنی په هغه आवाज د هر شی باندې هغه اوچت کړي شو مثلا دا حلوا دا پراټي او دا ګډ دا پیسه دا چرګ دا چرګوړي نو دا ټول سيزونه چې په دې باندې یو ځل تکلم شو یو سړی دا خبره وکړه او په دې خبرو کې هر یو شی یاد ک نو دا کلمه حرامه ده هغه شیخ په طریق اولا سره حرام دی کاغه حلال شي که یو ګډ چرګ چرګوړي کاغه بیا د الله په نوم باندې ذبح کوي نشا عبد العزيز وای چې دیګر به ذکر نام خدا حلال نه می ګرځد نو به د الله په نوم باندې په حلالولو هغه حلاليږي نه ځکه چې د شرک کلمې په ویل ده نو دا ټول وهو من او دا وما اوهل وهو من استهلال السبي دا هغه د ماشوم د چغي والو د دې نه دی استهل السبي کله چې ماشوم هغه چغه وای نو دې کې معنا دغه پرته ده نو په دې احلال استهلال په دې ټولو کې معنا د چغي د ظهور د راخکار کېدو دا معنا پکې پرته ده حدثنا عبد الله ابن مسلمه حدثنا مالک عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام دا د ذوالحلیفه نه د احرام وتړه د حج د پاره غیر روان دي بیبیان مسره دي او صحابه کرام دا ټول ور سره دي یو خو مخکې منګه دا خبره کړې و چې په عربو کې بعضی غلط رسمونه او طریقې څنګه چې په نورو سيزونو کې رایت شوی او دارنګ په حج کې څنګه چې سوره بقره کې دا بازي ذکر کوي یو پکې دغه وچی د کور د شانه به به راتلل او من ظهورها براتل څنګه چې په آیت نمبر 189 کې سوره بقره کې وایي دغه غلطه طریقه وا یو په عربو کې غلطه طریقه هغه دا وا چې په ایامو د حج کې په میاشتو د حج کې عمره او حج دا یو سړی نشي یو ځای کولای نشي یو ځای کولای بلکې عمره با د د دې میاشتو نه علاوه به په بل میاش کې کوي نو پدې کې کم خلک چې اغي د نبی له صلوات و سلام نه اغي تدا معلومه وا نو باج صحابه کرامو اغي د عمرې احرام وتړه او یا دا و چې زیاتره صحابه کرام واغی د حج احرام وتړه ځکه چې دغه یو طریقه را روانه وانه په لار کې بیا وهراله او وی ویلی فرق دا وک چې د کوم خلکو سره قربانی ده هدیه ده نو اغي دی خ احرام هغه دی نو باسي او هغه دی حج قرانو کی او د کوم خلکو سره چې قرباني نشتا نو هغه دی هغه خپل احرام هغه په عمره باندې بدل کی نو یو خو برد شي د عربو په هغه طریقه باندې چې په اشهر الحرم کې په میاشتو د حج کې عمره دا نشي کېدی نو یو خو به د هغوی دغه طریقې رد شي او بله دا چې چا سره قرباني نشته نو هغوی دی اول بس هغوی دی هغه خپل احرام په عمره باندې بدل کی نو هغوی به عمره وکړي د عمرې د کولو نه بعد به هغوی احرام وباسي بیا چې کله ایام د حج رال اتم ذل حج رالا نو بیا به د حج د پاره غي بیا دوباره بیا احرام وتړي نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها غوي چې مام دغه سي د حج احرام غ تړلو خو لیکن زه په دې دوران کې ماته حیز راغې ماته حیز راغې نو زه ماغه عمره هغه نکړې شو ځکه نبی له صلوات والسلام فرمایل چې تاسو د خپل احرامونه د حج د په عمره باندې بدل کړئ نو شاید چې عائشه رضی الله تعالی عنها اغه د د عمرې هغه نیت تړلیو بعضې صحابه کرامو د حج تړلی وو بعضې د دواړو تړلی وو بعضې د عمرې تړلی وو او کوم خلکو ته چې د مخکې نه د الله د پیغمبر نه معلومه وه چې د عمرې د پاره ځان له احرام هم تړلی کیږي نو عائشه رضی الله تعالی عنها هغه د عمرې د پاره احرام تړلی وو خو ليکن هغه حائضه شوه او هغې هغه عمره هغه ونه کړې شوه او تر د حج د ورځو پورې هغه پاکه نه شوه نو کله چې د حج ورځې هغه رالي نبی علیہ السلام ته فرمایل چې دع العمره عمره دې پریدا او د حج د پاره احرام هغه وتړه نو هغه حج وک د حج نه بعد هغه پاک شوا نبی ارستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاغه وی چې دا الله پیغمبر خلق عمره وکړه او ما عمره نکړه نبی علیہ السلام تو فرمایل چې یعنی پیغمبر ته دا نو ویل چې ته عمره خامخاو کا خدای شی رضی الله تعالی عنها غ مطالبه داوا نو نبی علیه السلام ورته وویل ځه ټیک ده نو خپل ورور عبدالرحمن ابن ابي بکر سره کړه چې لاړ شو په دې باندې چې کوم هغه اقرب مقام د حل دی تنعیم دا غي نه په عمره وکا نو په دې کې دغه خبره ذکر کړي قالت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي خرجنا مع النبي صلی الله علیه وسلم فی حجة الوداع موږ د الله د پیغمبر سره په حجة الوداع کی روتو فاهللنا بعمره اوس عائشه وی چې منګه احرام د عمره وتړه احرام د عمره وتړه نو ځکه دې ته خواسم د پیغمبر د کور بنده دی د الله د پیغمبر ناغه ته طریقه معلومه وا ډیرو خلکو د حج احرامونه تړلی وو بعضې د حج او د عمرې د دوانو تړلی وو او بعضو صرف د عمرې تړلی وو ثم قال النبي صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من کان معه هدی د چا سره چې قربانی ده یعنی قربانی ځان سره د مدینې نه او یا د خپل زین را روانه کړی ده د میقات نه او د دې دواړو احرام دی وتړي ثم لا يحل خ او بیا دی د چې کله مکی ته ورسی نو دی چې دا کم طواف کی نو د قارن د پاره پدې کې بیا اختلاف دی خ احناف دا وی چې په قارن باندې هم چې وسړی غ حج قران کوي کم حاجی نو په د باندې سر کی به هم دی طواف کوي چې کله دی مکی ته راورسی او دا غي نه بعد به دی سعی هم کوي څنګه چې معتمر کوي خو معتمر دا غي نه بعد حلال شي یعنی هغه احرام وباسي سر اخري خو لیکن قارن دی با غ طواف مو کی عمره به مو کی دا غي نه بعد به دی هغه احرام نوځي نه بلکه په دغه احرام کښې به دی حجم کوي او د لوی اختر په ورځ باندې چې کله دی رمی د جمرت العقبه کی او ذبح او حلق کی نو دا غې نه بعد به دی د احرام نوزی احناف دا وی او به چې کله طواف زیارت لدی راځي نو هغه طواف بم کوي او ورپسې به بیا دوباره بیا هم سعی کوي نو احناف وی چې په د باندې په قارن باندې دو طواف هم دي او دوا په سعی هم دي او لکه د متمتع پشان نور علما وی چې نه چې په د باندې نور علما وی چې په د بانی صرف بس یو طواف دی او یو سعی د پی بدا یو اختلاف دی د علماو د دې روایتو په بنیاد باندې چې په د باندې صرف یو طواف ته او یو سعی د پی او داغي په نسبانی په قارن کې حج قران کې قارن چې کله دې پړمبي ځل باندې مکی ته ورسی نو دې چې کوم طواف کوي دا د ده لپاره طواف قدوم دی یعنی داسې ده لکه ګویا کی یو تحیت المسجد وکړه که اوس که د هغې نه بعد د سعی وکړه نو بیا چې کله د ده حج پوره شي نو صرف هغه یو طواف زیارت به کوي د طواف زیارت نه بعد په د باندې دوباره بیا بل سعی نشته ځکه چې دغه سعی د مخ کې کړی دا او که دغلته د صفا مروه سعی و نکړه نو بیا چې کله دې طواف زیارت وکي نو د طواف زیارت نه بعد په دبانی یو سعی هغه لازمه ده دا به په دې روایتو کې مختلف روایت راغلي دي نو احناف هغه دو طواف او دو سعی اغستی دي او نور علما چې دي نو هغه وی چې نه بس یو طواف ته او یو پکې سعی ده په قارن باندې من کان معه هدی د چا سره چې هدی او قربانی ده فلیحل بالحج مع العمره په کار د چې هغه احرام وتړي د حج سره د عمرې نه یعنی هغه د حج قرانو کی ثم لا يحل او بیا د دې د د احرام نه نوزی او به بده د احرام نه نوزی یعنی د چې مکی تر ورسی نو کده طواف قدوم کوي طواف قدوم دوک نو دی به احرام نه وباسي یا کې سعی هم د غینه بعد وکړه نو دی به احرام نه وباسي حتی یحل منهما جميعا تر دې پوری چې حلال شي د دې دواړو نه یعنی د دې حج او د عمره دواړو نه جميعا په یو ځل باندې په دس ذوالحجه د لوی اختر په ورځ باندې چې کله دې غټ شیطان ولي او بیا ذبح وکي او به حلق وکي دا غینه بعد به په یو ځل باندې د احرام وباسي قارن مراد دی عائشه وی فقدمت مکه زمکی ترالما او چونکه دی خود د عمرې احرام تړلی او فاهللنا بعمره عائشه وی زمکی تر ورسې د مخکې دا روایت کې تیر شو چې دی په 25 ذوالقعده باندې د مدینه مدینه نه را روان شوی دی او په 4 ذوالحجه باندې دی مکی ته را رسیدلی په 4 ذوالحجه باندې دا د اتوار ورځ ده یوم الاحد دی د اتوار ورځ ده دا ځکه مونږ ته دا ورځي معلومیږي ځکه په نهم ذوالحجه باندې دا خو د اتفاق بانی د روایاتو نه په نهم ذوالحجه بانی یوم عرفه د وغه د جمعې ورځ ده څنګه چې د بخاری د روایاتو نه معلومیږي کم چې د آیتونه الیوم اکملت لکم دینکم نو د اتوار ورځ دا 4 ذوالحجه پیر 5 ذوالحجه منګل 6 ذوالحجه بود 7 ذوالحجه پاتم تاریخ باندې حاجیان به احرام تړي او دی مینا ته را روانيږي نو عائشه وی فقدم تو مکه نو زه مکی ترالم یعنی د اتوار رزوا 4 ذوالحجه وا وانا حائض او زه په حالت د هیڅ کیوما ځکه په مقام د صرف کې مخکیم دا روایت تیر شوی او بیا به مراشي په مقام د صرف کې دی ته هیڅ شروع شوی مکی سره نږدې یو مقام دی کله چې دی مکی ته را نږدې شوی دی ولم اطف بالبیت او ما د بیت الله طواف نکړې شو ځکه چې هغه جمعات ته او زه په حالت د هیڅ کیوما ولا بین الصفا والمروه او نمی د سعی د صفا او د مروه ترمنځ وکړې شو د حیز د وجنا فشکوت ذالک الى النبي صلی الله علیه وسلم ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې هغه شکایت وک چې دا الله پیغمبر زما خو عمره نکړې شو نو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل ان قضی راسکی دا پاتم ذوالحجہ کله چې په اړ تاریخ باندې حاجیان اوس مینا ته روانيږي ان قضی راسکی سر دې اوس پړه وم تشتی او غمنځي کا او دې کې د غسل ذکر نشته هغه په حدیث د ابو داود کې راځي واهلی بالحج او د حج احرام هغه وتړه تلبیه وایا ودع العمره او بس عمره هغه پریدا عمره پاتې شو ففعلت عائشه وی چې ما هم داسې وکړل فلما قضینا الحج هر کله چې منګه حج پوره ک حجم پوره ک د حج افعال هغه پوره شو او دا بیا پاک شوی و طواف زیارت و غیرار سی وکړل نو ارسلنی النبی صلی الله علیه وسلم مع عبد الرحمن ابن ابي بکر زولی ګل نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رور عبد الرحمن ابن ابي بکر سره ال تنعیم تنعیم تا وصلت مسجد عائشه هم دی هم د دغه وجه نه چی عائشه رضی الله تعالی عنها د دغه زینا بیا عمره کړی ده نو فاعتمرتو نو ما عمره وکړه د تنعیم نه ځکه دغه هغه اقرب مقام دی د حل د حدود حرم دلته ختم شي او دا غ نږدې ځای دی فقال وی ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هذه مکان عمرتک دا ستاغه د مخکینی عمره په ځای باندې دا قالت عائشه وی فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمره بالبيت خدي کې اوس عائشه د عائشه خپل واقعي بیان کړه اوس وی چې کم خلک اگر اغلیو او غي صرف د عمرې احرام تړلې ولکه څنګه چې منګو زوما نو عائشه وی چې هغه خلکو عمره وکړه او هغوی د هغې نه بعد سرې وخرېو زنانو ویښته کټ کړل داسې د یوې ګوتې برابر نو هغوی خو د احرام نه ووتل بیا چې کله د حج ورځې رالی نو بیا د هغې دپاره بیا احرام وتړه نو اوس عایشه د نورو خلکو ذکر کوي قالت عایشه وی فطاف الذین کانو اهلو بالعمرة بالبیت نو طواف وکړه هغه کسانو چا چې احرام تړلی وو د عمرې صرف د عمرې احرام یې تړلی و څنګه چې په حج تمتع کې اول عمره کوي بالبیت د بیت الله طواف یې وکړ و بین الصفا والمروه او د صفا مروه ترمنځ هغوی سعی وکړه ثم حلو او بیا غي حلال شو مطلب د احرام نه وتل ثم طافو طوافا خبیا د هغې نه بعد اوس په دې کي دا به د نورو روایاتو نه دا معلومیږي خ بیا د هغې نه بعد بیا د هغې نه بعد پاتم ذل حج باندې د د حج احرام تړ او مینا تلاړل د مینا نه بیا عرفات تلاړل د عرفات نه بیا مزدلفې ته رالل د مزدلفې نه بیا مینا ته رالل په لزم ذوالحجه باندې نو په لسم ذوالحجه باندې دی شیطان وشته یو غټ شیطان بیا یې ذبح وکړه بیا یې حلق وکړه اوس طواف زیارت لراله نو دا ثم طوافو داغه طواف زیارت ته اشاره ده ثم طوافو او بیا دی طواف وکړه طوافا اخر یو بل طواف چې هغه ته طواف زیارت وي او هغه فرض طواف دی بعد ان رجعوا من منن کله چې دی را واپس شو د مینانا مینانا چې کله را واپس شو په لسم ذل حج باندې نو بیا دی طواف زیارت وکړه دا خو هغه د چا چې د حج تمتع دا داغي تذکره وا واما الذين جمعوا الحج والعمره اوس د قران بارک ذکر کړي هر چې هغه کسانو چا چې حج او عمره دواړه جمع کړي په یو احرام کې او هدیه مسره وا ځکه چې هغه خلکو لکه هغه هغه احرام هغه نه دی کولاو کړي او چا چې جمع کړي او حج او عمره یعنی حج قران کړي او هدیه مسره وا نو فإنما طافوا طوافا واحدا نو اغي صرف یو طواف وک یعنی یو طواف وک او طواف زیارت او که مخ کی سعی نه وکړي نو دلته به اوس سعی مو کی او کنه مخ کی سعی کړي وا نو د دې علماو په نسبانی بس صرف طواف زیارت به وکي او په دې باندې بیا صفا او مروه د غسعی دا په بیا نشتا باب من اهل فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم کا اهلال النبی صلی الله علیه وسلم خا پدی کې دا ذکر کړي چونکه په هغه زمانہ کې نه خو موبایل شته نه پکې ټلیفون شته او صحابه غیر چاپیره خوار دي سوک یمن کې دي سوک یو ځای کې سوک بل ځای کې او د غیر چاپیره علاقونه دا حج لره روان دي نبی علیه الصلاة والسلام سره خو چې کوم صحابه په مدینه کې دي یا د مدینې نه غیر چاپیره دي نو هغه خو د ذوالحلیفه مقام ته راجم شو میقات ته نو هغه خو د الله د پیغمبر نه الته معلومات وکړل چې د الله د پیغمبر او چونکه نبی علی السلام داغه هدایت الته موجودو چا سره قربانی وا چا سره نه وا نو زاغي خو هغه مطابق کار وکړه اوس چې کوم صحابه غلری دی او دې زه تر رسیدې نشي نو اغي لکه علی رضی الله تعالی عنہ یمن کې دی ابو موسی شعری په یمن کې دی نو دای داسې احرام وتړه چې دا اے الله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه احرام تړلې دی او څنګه تلبیه ویلې ده زمنګ مغه نیت ته څنګه چې د پیغمبر دی خدا صرف په هغه زمانہ کې اوس خو چونکی هغه هر څه واضح دي نو افرادم واضح دي تمتعم واضح دي او قرانم واضح دي نو اوس خو به یو سړی داغي هغه وضاحت بکئی او نور چې کوم خلکو ته په هغه وخت کې ځکه نبی علی سلام هم دغه یو حج کړی دی نو صحابه کرامو بازو دغه نیت کړی چې الله پیغمبر څنګه احرام تړلی دی نو زمونږ هم هغسې نیت دی د دې وجې نه امام بخاری فی زمن النبی قید لګوي چې د نبی علیه السلام د زمانې نه بعد د هغه د حیات نه بعد د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه بعد بیا رستو دا ممکن نه ده باب من اهل فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم ک اهلال النبی صلی الله علیه وسلم چا چی احرام وتړه په زمانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشان د احرام تړلو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیلم بیا رستوم دغه اجازه ورکړې دي چې ټیک تا ستاسو احرام هغه ټیک دی قاله ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د داغي نم په روایت کې دا راځي حدثنا المکی ابن ابراهیم عن ابن جریج قال عطا قال جابر رضی الله عنه امر النبي صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ان یقیم علی احرامه علی رضی الله تعالی عنہ چې کله د یمن نراغه نبی علیہ السلام هغه ته حکم وکړ ځکه ته پوسی ته وکړه چې تا څنګه احرام تړلې دی نو وی ویل چې ما تاسو د د د نیت په شان نو هغه نه ته پوسو چې تاسو سره قرباني شته هغه ویلیاو نبی علیہ السلام ځان سره د مدینې نه دریش پیتو خان راوستیو او به هغه درې شپېته هغه حلال کړي دي او علي رضی الله تعالی عنہ د یمن نه 37 راوستي دي او دا سل دای بیا هلته حلال کړي دي په مینا کې نو نبی علیہ السلام علی ته ویل چې بت په خپل احرام باندې دغه سي برقرار اوسه یعنی د احرام نوزه مزه چې ما د حج قران نیت کړي دي نو امر النبي صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه حکم وک نبی علیہ السلام علی رضی الله تعالی عنہ ته چې ان یقیم علی احرامه چې هغه باقی پاتې شي علی احرامه په خپل احرام باندې یعنی چې هغه زما د احرام په شان نیت کړي دي نو زما خو حج قران دی نو هغه دم حلالیږي نه او بلکې همدغه سي هغه خپل احرام دی برقرار وساتي وذكر قول سراقه او په دې روایت د جابر کې د سراقه غ قولم راضي مخکې دا روایت دار روان دی سراقه قول التبه تشریح شي حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأسفر عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو یعنی دی راغه من الیمنی د یمن نه فقال وی ویلی نبی علیہ السلام ته تپوسو ک بما اهللتا چې تا څنګه احرام تړلې دی نو قال علی له جواب ورک بما اهل به النبي سلام پشان دا غا څنګه چې نبی له صلوات والسلام احرام تړلې دی یعنی زما ستاسو د نیت پشان نیت ته اوس ما ته وجو کې پته نه و چې تاسو څنګه احرام تړلې دي نو زما تاسو د غنیت مطابق نیت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل لولا ان معي الهديه کما سره چرته قرباني نه وي یعنی ما ځان سره د مدینې نه قرباني نه وي راوستي نو لا احللت نو زبم حلال شوی مې یعنی ما بدل ته عمره کړې وي او داغې نه بعد با ما د حج د پاره ځان له احرام تړه د دې وجه نه پدی کې د علماو بیا اختلاف دی چې آیا حج قران هغه افضل دی او که حج تمتع هغه افضل دی احناف وی چې حج قران افضل دی ځکه نبی له صلوات والسلام حج قران کړی دی او نور صحابه هم حج قران کړی دی کوم علما فقها چې وی چې نبی له د حج تمتع افضل دی نو نبی علیه السلام لکه دلته دا ویلي دي که ما سره چرته قرباني نه وي نو له احللتو زبه حلال شوی وي یعنی ما باول عمره کړې وي او د عمرې نه بعد به ما بیا د حج د پاره ځان له احرام تړلې وي یعنی نبی علیه السلام دغه یو خبرم کړی دا نو دغه به د فقهاو اختلاف شته دوانه جایز دي وزاد محمد ابن بکر عن ابن جریج او په دغه روایت کې دا راځي چې قال له النبي اسلم نبی علیہ السلام علی ته ویلي بما اهللت یا علی چې ای علی تا څنګه احرام تړلې دي نو قال بما اهل به النبي اسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احرام پشان احرام تړلې دي نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاهدی فاهدی بعض خلک معنا کوي چې ته قرباني وکه خو دغه معنا نه ټیک کیږي فاهدی معنا دا ده چې ته قرباني د ځان سره اوساته یعنی فاهدی پس قرباني د ځان سره اوساته یعنی می حلالوا وم کس حرامن کما انت، قا او درنګ تیر کا، حراما همدغسې په حالت د احرام کې یعنې مه حلالېږه، کما انت لکه څنګه چې ته یي، څنګه چې په حالت د احرام کې نو په همدغسې حالت کې ته برقرار اوسه او فاهدی هغه خپله هدیه هغه ځان سره همداسې باقي وساته یعنې لافلالې مه حلالوه. خپدی کې دا یو زمینی خبره اسی دا کومه چې آیا په حجۃ الوداع کې د د صحابه کرامو د دې تعداد لکه دا سوره دی ځکه څوک په یمن کې دي څوک په یو ځای کې څوک بل ځای کې نو په دې باب کې او بعضی خلک کله ناکله ته پوسم کوي چې یاره صحابه کرام د دې تعداد دا سوره دی نو حجۃ الوداع د په ذوالحجہ میاش کې دا شوی دا د دین یو سو میاشتې وړاندې نو صرف سو میاشتې وړاندې غزوه تبوک شوه دی او دومره فرق لکه د دی او داغي ترمنځ نشتا بس یو سو میاشتې فرق دی په غزوه تبوک کې د حدیث په کتابونو کې او دارنګي د سیرت په کتابونو کې دادا چې په دې کې لکه ټول صحابه کرام کوم چې مجاهدین دي سړي دي نو دوی ټول په ټوله جهاد لتلی دي او صرف هغه کسان پاتې شوي دي او منافقان خو سم په دې کې نو تلی د کسو غ سوره توبه کې منګه غایتونه وایو یو بانا او بل بانا سیوا د چند صحابه کرامو نه کم چې کعب ابن مالک هلال ابن امیه او مراره ابن ربیعه دغه پاتې شوي او کم چې هغه معذوره صحابه کرامو ای پاتې شوي دي زنانا صرف څنګه چې په روایتو کې را دي هغه د مجاهدینو د مرهم پټې د پاره صرف دغه زنانه وي او نور عام تور باندې لکه زنانه هغه نه دي تلی نو د دې تعداد چې عام طور باندې د حدیث کتابونو کې یا سیرت کې راځي نو دا ډیر زره صحابه دي ډیر زره صحابه دي او د بخاری او د مسلم په روایت کې برام شي دا روایت مخکې را روان دی کوم چې د کعب ابن مالک غ روایت برا شي کعب ابن مالک پای کې وایي چې چونکه زمنګ لکه زکه پته نه لګی دا چې والمسلمون مع رسول الله صلی الله علیه وسلم کثیر ځکه د نبی له سلام سره د مسلمانانو ګڼ تعداد ولا یجمعهم کتاب حافظ او دسی یو رجستر نو چې پای کې لکه داغي غ نمونه حاضری دا لګیدا او چې پای کې داغي غ شمار او داغي غ تعداد د دینه دا معلومیږي چې د صحابه کرامو لکه دسی متعینه اندازه لکه هغه نشي کېدی ځکه دا په غزوه تبوک کې د کعب ابن مالک خبره ده چې د سی یو رجستر نو چې پای کې بداغي نمونه اغلی کله کېدل او باقاعده د یو یو صحابي داغه غنوم پکې راغلي دي نو په غزوه تبوک کې دا تعداد دا 30000 دی دا 30000 دی خو لیکن ړانده او دارنګ شل ګډ دا رنزوران بیماران رنزوران دارنګ کم صحابه چې هغه د سلری په باندو کې اوسېږي اغم په کې حساب کې په لری زینو کې چې کم صحابه کرام هغه پراته دي هغه په کې حساب کې نو چې دې دغه ته ګوري دې تعداد ته نو دا کم اس کم کم خلک چې وی چې لکه دا روایتو کې یا کم اقوال د علماو چې راځي چې دا د یو لاک نه سیوا دي نو دا غي دا خبره دا درست تخکاری د دیو جنا کم چې مشهور محدث ته په درس کې منګه داغه قول مو وایو ابو زرعه اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعلم انه زنديق ابو زرعه الرازی المتوفى 264 هجری دا ابو زرعه رازی قول دا رازی په کتابونو کې محدثین داغه قول ذکر کوي چې هغه وی قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم عن مئة الف و اربعة عشر الف من الصحابه نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړ او د صحابه کرامو تعداد 1 لاک 14 هزار دی 1 لاک 14 هزار دا د ابو زرعه رازی قول دی او ابو زرعه رازی ډیر لوی عالم دی ځکه د ده باره کې منګه هغه قولم وایو یو دا فتوی ذکر کو یو پکې هغه قولم وایو چې یو سړی قسم وخوړ چیرې که ابو زرعه ته 1 لاک احادیث سندن متنن نه یاد نو پاغه د خزه طلاق ای ابو زرعه ته ویل چې 3 لاک هم ویلې وم په خزه نه طلاق دا نو ابو زرعه ډیر یو حافظ مکثر راوی دی او ډیر لوی محدث دی ډیر لوی نوم دی امام بخاری او د امام مسلم هم عصر دی ځکه امام مسلم 261 کې وفات دی او بخاری 256 کې او د 264 کې وفات دی سیوطی په خصائص کبرا کې کوم چې د سیرت کتاب دی پای کې هغه تعداد لیکلې دی 124000 خو لکه دا ایک لاک چوده هزار ایک لاک چوبیس هزار دومره څه غټ اختلاف لکه هغه پکې هغه شته دی نه خو موږ سره چې کوم مثلا دا روایات دي نو یو دغه د د کم نه چې موږ ته لکه اندازه لګی دی شي یو خو دغه د کعب ابن مالک خبره چې مسلمانان د نبی له سلام سره ډیر تعداد کیو او دسی یو رجسټر نو چې پای کې نو یو خدا چې کافی تعداد کې دي بل د حدیث د کتابونو نه د سیرت د کتابونو نه دیر زره مجاهدین دي نو به چې سړی په دې کې د زنانو په حج کې خو به دا ټول دي د زنانو دارنګ د دړندو رنزوران دا ټول ماشومان او دا د غیر چاپیر علاقونه چې کم خلق لکه علی ابو موسی شاری اغي یمن نه راغلي دي نو خیر دی هم هغه وخت کې په جهاد کې وو د پیغمبر سره په غزوه تبوک کې خو دسې لکه د لرې لرې علاقو نه کم خلک چې حج له راغلي دي نو دا ایک لاک چوده هزار یا ایک لاک چوبیس هزار لکه دا خو کنفرم خبره ده خپل د حجت الوداع متعلق دا جابر ابن عبد الله د روایت په ان شاء الله تعالی په صحیح مسلم کې راشي جابر ابن عبد الله وی چې فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المسجد کله چې دا د د حج والا خبره ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې منځک په 25 ذوالقعده باندې او د دغه نه را روان شه د مدینې نه د ظهر منځ وک نو بیت الحلیفه ته راغی او بیا ثم رکب القصوا او بیا قصوا غ خپل وخی ته وخته او تر دې چې هغه وخه بيدا دغه میدان کې برابر شوه اوس د ذوالحلیفه په دې مقام کې جابر ابن عبد الله وی چې نظرت الی مد بصری دا غلا د ذوالحلیفه مقام دی د بیدا مقام دی نظرت الی مد بصری نو ما چې کله دا نظر د سی واړو او دامی واچو نو مد بصری چې تر کوم پورې زما نظر رسیدو بین یدیه مختا من راکب و ماشین چې څومره خلک پیدل دي او څومره خلک سوار دي وعن يمينه مثل ذلك او چې څومره لکه غ نظر کم زی پورې رسی نو دومره خي طرف ته روان دي دومره ګس طرف ته روان دي وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك او شاته څومره روان دي نو جابر ابن عبد الله داغه دا روایت نم دا معلومیږي چې لکه ډیر کافی تعداد کې صحابه دي دارنګي صحابيات دي زنانه دي ماشومان دي نو دا دغه د ایک لاک نه دا متجاوز کیږي خدابل روایت هم پدې کې وایو حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن قیس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضی الله عنه قال ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ دا روایت دی بعثني النبي صلی الله علیه وسلم الى قومي باليمن ابو موسی اشعری د یمن دی د اشعار قبیلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته چې هغه په یمن کې وغی ته زولې ګلم چې تلاړ شه ایت دینم بیان کو په دین باندې پویا کا فجیت نظر علما واپس د یمن نه وهو بالبطحا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم د مکی سره کم خړ دی محسب علاقه دا نو پا غزه کیو نو فقال مان ته پوسو کو چې بما اهللتا ابو موسی تا څنګه احرام تړلې دی نو قلت ما او تو ویل چې اهللت ک اهلال النبي سلام ما د نبی له صلوات والسلام د د احرام په شان احرام نیت می کړی دی نو قال نبی علیہ السلام تو فرمایل هل معک من هدی قربانی د سرشتا ما تو ویل چې نه نبی علیہ السلام ما تو ویل چې به داسې وکا چې ما خو د د قران نیت کړی دی ما سره قربانیم ده نو دی وجه نه زبا چې کله حج وکم نو زه به بیا د هغې نه بعد حلالېږم تا سره نشته اوس علي سره قرباني وه علي ته یې وویل ته هم په دې حال کې اوسه ده سره قرباني نشته نو ده ته یې وویل چې ته طواف وکړه سعی وکړه او سر وخرایا او بیا به د هغې دپاره دوباره بیا ته احرام وتړې د حج دپاره فامرني نبی علیه السلام ما ته حکم وکړ فطفت بالبيت نو ما د بیت الله طواف وکړ وبالصفا والمروه او ما د صفا مروه سعی وکړه ثم امرني او بیا ما ته حکم وکړ چې اوس سر اخره نو فاحللتو نو ما سر اخره او زه حلال شوم فاتيت امراه من قومي او زه د خپل قوم دی یو زنانه خواله رالمه چې هغه د محرم ده یعنی د رشتہ دارو نه ده او نکاح سره نه کیدی فاتیت امراه من قومي نظر علما یو زنانه ته د خپل قوم نه چې هغه زما د محارم نه وا نو فمشتتنی نو هغه زما سرګ منسک او غسلت راسی او دا زما سری وینځه یعنی مطلب دا سری وینځه او زما سری ګمنس کې یعنی زه حلال شوی وم او به بعد دا غینا زما د پاره دا کارونه دا جایزو فقدم عمر رضی الله عنه خدا اوس د عمر رضی الله تعالی عنہ د دور خبره کوي فقدم عمر رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه راغې یعنی داغه دور خلافت راغې داغه دور خلافت راغې نو عمر رضی الله تعالی عنہ چونکی هغه یو یو مدبر صحابي دی خلیفہ دی او ډیر کارونه هغه د امت د مصلحت د پاره هغه کړی دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ داغه صحابه کرام اغي ته دا یو خبره کړې و او دا یو اعلان کړو چې تاسو دا څه وکي چی د حج په ورځو کی صرف د حج په نیت باندې راځئ مطلب دا دی چې عمره دا مکوي عمره دا مکوي داغي وجه داوا محدثین ذکر کوي چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا ویلي ځکه هغه وخت کې هغه خلکو ته راتګ ماسانو او د حج او د عمرې اگر چې آسان نو پیدل سفر وي خو لکه په دې اعتبار باندې چې سپابندیانی هغه وی نه یو سړی هر وخت راتلی شو که د عراق ناراضي او که د یمن ناراضي او که د مدینه ناراضي مقصد دا و چې دا حرم او دا بیت الله دا په هر وخت کې آبادی او دا په یو وخت کې مشړیږي نه نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دا یو یو حکم کړیو چې تاسو چې حج لرازي نو صرف حج لرازي عمره په دې وخت کې مه کوئ ځکه چې یو سړی اوس په دې وخت کې هغه حج او عمره دواړه یو ځای وکړي نو مقصد دا دی چې به به بیت الله په نورو ورځو کې ځکه د مسلمانانو تعداد څوره دی که یو لاک یا دغه یو نیم لاک صحابم شي دومره مسلمانان شي نو لکه دا به څومره بیت الله به څومره آباد شي د دې وجې نه د کال په اکثره ورځو کې چې بیت الله هغه آبادی او هر وخت کې پای کې طواف کیږي نو حضرت عمر څنګه چې داغه نور یا خبره سیاسی داسې فیصلې دي نو یو فیصله او یو حکم په کې دا جاری کړو خو لیکن کم صحابه کرامو چې اغي دا سیوا چې د نبی له صلوات والسلام په وخت کې لکه چا عمره کړي وا په حجۃ الوداع کې او چا دا عمل کړیو نو هغه به باقاعده وضاحت کو چې د عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دا خبره ټیک تک پای کې دغه مصلحت وی دغه مصلحت به وي خو که یو سړی کوي په دې ورځو کې هغه جایز ده پای کې څه پابندي نشته نو صحابه ترمنځ یعنی داسې نه ده چې حضرت عمر داغه ته چا خبره نشو کولې بلکې د صحابه کرامو دای خو باقاعده د پیغمبر سنت ته ګوري فقدم عمر رضی الله عنه فقال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اچکل راغه او داغه دور خلافت شو نو وی ویلی چې ان ناخذ بکتاب الله فانه یامرنا بالتمام کچرته منګه د الله په کتاب باندې عمل کو او د الله د کتاب حکم اخلو نو فانه یامرنا بالتمام نو د الله کتاب خو منګه د د حج او د عمرې د پوروالې حکم کوي مقصد دا دی قران وی واتم الحج والعمره لله پوره کوي حج او عمره د الله د پاره یعنی یو سړی کاغه د عمرې نیت وک چې د عمرې احرام واچو نو هغه به عمره پوره کوي که یو سړی د حج احرام واچو نو هغه به حج پوره کوي یعنی درمیان کې ماتولې نشي بیا او که یو سړی د حج او د عمرې د دوانو احرام واچو نو هغه باغه پوره کوي که د الله کتاب ته ګورو نو د الله کتاب خدا سي دی و ان ناخذ بسنت النبي او که چرته منګه د نبی له صلوات والسلام سنت ته ګورو نو فانه لم يحل نو نبی له صلوات والسلام هغه حلال شوی نه دی په خپل حج کې حتا نهر الحدیه ترسو پوری چې هغه په غټ اختر پورز باندې قربانی نه وکړي د حضرت عمر د خبري یو مطلب خو هغه د کم چې ما ویلي مقصد یې داو چې نبی له صلوات و سلام قران وی واتم الحج والعمره لله حج او عمره دوانه د الله د پاره دا پوره کړي یعنی مقصد دا قرآن حج او عمره دواړه یو ځای ذکر کړی دی که د الله کتاب ته ګورو د الله پیغمبر هغه صرف هغه حج قران کړی دی نو حضرت عمر داغه د خبرې مطلب داو چې تاسو کله کوي نو تاسو صرف حج کوي حج کوي او څنګه چې محدثین ذکر کوي او د عمرې د پاره لکه تاسو په نورو ایامو کې هغه راځي یی دا مطلب دی او یی دا مطلب دی چې د نبی له صلوات والسلام په وخت کې کوم صحابه کرامو اغي چی د د حج نیت تړلیو او هغه بیا رستو هغه حج احرام هغه عمره ته بدل ک نو دا صرف د پیغمبر د دور سره خاص وا ځکه د الله کتاب مونږ ته حکم کوي فانه یامرنا بالتمام چې د حج احرام دی واچو نو حج به پوره کی یعنی دوباره بیا غ د حج احرام هغه ته عمره ته نشي اړولې که د عمره احرام دی واچو نو هغه بیا ته حج ته نشي اړولې عمره به پوره کی او که یو سړي دواړه وکړل دواړه به بیا پوره کوي په یو احرام کې د الله کتاب موږ ته دا وایي دارنګه د الله د پیغمبر سنت هم دادي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی حلال شوی یعنی هغه چونکه قرانو نو په قران کې هغه حج او عمره دواړه یو ځای کړی دي تر دې پوري چې هغه قرباني وکړه مقصد یې داو چې اوس یو سړی ته د اجازت نشتا چې هغه د سشي احرامي اچولې دی او هغه هغه بل ته اړي بل ته تبدیلی هغه نشی کولی بلکه چه د څه نیت یې وکړ نو همغه خبره به هغه پوره کوي یی دغه مطلب دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین